ښکلي ښکلي مسایل پکې بیانېدل نن دا مسله ده مؤمنانو د ځانه حلالول مه کوئ او د ځانه حرامول مه کوئ د الله د حلالو سره معامله د حلالو کوئ د الله حلالو ته حرام مه وایئ او د الله حرام هغې سره معامله د حرامو کوي هغې ته حلال مه وایي د حلالولو او حرامول د ځانه مه کوئ د الله حلالو سره معامله د څه کوئ د حلالو د الله د حرامو سره معامله د څه کوئ د حرامو یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو ای ایمان والو لا تحرمو نهی ده لا تحرمو تاسو مه حراموئ لا تحرمو تاسو مه حراموئ طیبات ما پاک مزیدار هغه څیزونه طیبات معنی کوي پاک مزیدار طیبات ما پاک هغه څیزونه احل الله لکم چې الله حلال کړي دي تاسو له دا کم سیزونه چې الله تاسو له حلال کړي دي حلال هم دي پاک مزیدار هم دي دا په ځان باندې مه حراموي ځینې خلکو به وي په ما غوښه حرامه چا به وي په ما ورغومي حرام چا به وی په ما وخوړل حرام الکه دا حلال سیزونه دي دا مه حراموئ ما احل الله هغه چې الله حلال کړي دي لکم ستاسو دپاره ولا تعدتو ولا تعتدو او تاسو موړی د خپل حد نه هلکه د حلالو خپل حد دی چې دغه ځای پورې حلال د حرامو خپل حد دی چې دغه ځای پورې حرام د حلالو په حرامو کې د خپل حد نه موړی ان الله یقینا الله لا یحب المعتدین هغه محبت نه کوي د زیاتې کوونکو سره چې کم خلک د خپل حد نه اوړي یو یو ځل د صحابه یو جماعت را جمع شو مشکات شریف کې تاسو ویلی دي عثمان ابن مزعون او دا خکل خکل صحابه پکیو اوس دوی د دیندارۍ د وجې د الله د رضا د پاره یو کار کوي خو د خپل حد نه اوړي هغه سره خپلو کې وی ایو وی په ما باندې ښځې ته نږدې کېدل حرام زه به ټول عمر په عبادت کې تیروم لکه او جون به د ملنګۍ تیروم ښځې ته به نه نږدې کېږم هغه بل وی په ما باندې د شپې خوب حرام زه به ټوله شپه عبادت کوم زه به اوده کېږم نه هغه بل ووی په ما باندې بوزه کول حرام زه به همیشه روجې نیسم بوزه کوم به نه چا به وي زه به غوښه نه خورم دی ووی چې رسول الله خبر شو هغه راغی وی تاسو داسې داسې ویلی دي وی او وی خدایم په خیر کې زه ستاسو نه ډېر تقوادار یم زه هغه دی اوده کیږم هم عبادت هم کم زه هغه دی دغه کوم ښځو سره هم ملاویږم نورس هم کوم زه روجې هم نیسم روجې نم نیسم ان لنفسک علیک حقا ولزوجک علیک حقا ولزورک علیک حقا د دې خپل ځان هم په تا حق دی دې ته هم لږ ارام ورکه ستا د محترمې بیبي هم په تا حق دی او دارنګې چې میلمه دی راشي د شوم طالب په شان نه چې زوزګار نیم سبق ویم د هغه هم په تا باندې دغه دی حق دی و وکلو خورئ تاسو مما د هغې نه رزقکم الله چې درکړی دی تاسو ته الله حلالا حلال طیبا پاک حلالا طیبا دا د کلو دپاره مفول کې ښه کلو خورئ تاسو څه شی خورئ حلال پاک او مما رزقناکم په داسې حال کې چې دا وي د هغې نه چې الله درکړي دي تاسو له نو خورئ تاسو مما د هغې نه رزقکم الله چې درکړي دي تاسو له الله حلالا حلال چې حرام نی طیبا پاک ګندنی واتقوا الله الذي او یریږئ د هغې الله نه انتم به مؤمنون چې تاسو په هغه ایمان راوړونکي یې تاسو وایې که نه چې زموږ په الله ایمان دی نو چې په الله ایمان دی نو د دغه الله نه ویرېږئ د هغه حلال حراموی مه د هغه حرام حلالوی مه پکې منځ کې مسله راله د قسم کله نا کله سړی قسم وکي د حرامولو یو صورت دی قسم والله چې زه غوښه ونه خورم قسم وکي والله چې زه تورې چای ونه څکم هغه دې په ځان د شی حرام که والله چې زه پلاني ځای ته لاړ نشم قسم دې وکړو ښه اوس به څه کوم نو وی لا یؤاخذکم الله نه نیسي تاسو له الله لا یؤاخذکم الله نه نیسي تاسو له الله باللغو په هغه لغوه فی ایمانکم په قسمونو ستاسو کې ستاسو په قسمونو کې چې کم لغو قسمی په دغه لغو قسم باندې الله تاسو ننیسی لغوه دیتا وی یمین لغوه د یمین لغوه تفسیر دو قسمه دی او دا دواړه پکې راځي یمین لغوه دیتم وی د ځنې قومونو تکیه کلام قسمی خو نیت او اراده د قسم نی دا ځنې وایي که نه ولا دا کار داسې دی ولا دا کار داسې دی کوز خلک وایي خدای ګو دا کار داسې دی سره په خیال کې نی بې خیاله هسې تکیا کلام والله بالله راځي په دې باندې نه د دنیا ګرفت شته او نه د آخرت ګرفت شته او نه دا قسم دی دې ته وایي لغوه بلکل دا قسم باطل دی نه دی قسم په دې باندې الله تاسو نه نیسي نه د دنیا نیول چې کفاره ورکې نه د آخرت نیول ځنې خلک وایي چې لکه حضرت عیشه بیبي نه دې ته وایي ځنې خلک وایي چې یمین لغوه دې ته وایي چې ستا یقین دی چې دا کار شوی دی او تا پې قسم وکړه چې والله دا کار شوی دی وروستو پته ولګېد هغه نو نو شوی زه وایم ول ما ته اوس ته ووایي که نه چې پلانې راغلی دی د عمرې نه نو زما د ده سره باز شو ما پته ادبار وکړه دی وی نه ده راغلی ما وی والله چې راغلی دی ګوره قسم مې وکړه په تیر کار باندې خو بړه کې مې دارې چې دا کار همداسې دی وروسته پته ولګې دا نور راغلی زه ګناهګار شوم که نه په قسم کې وی نه په تیر کار باندې قسم وکړي ستا یقین دی چې دا کار همداسې دی قسم دی پیو که خورسو بیا غسی نو په دې باندې مؤاخذه هغه نشته نو ننیسی الله تاسو په هغه لغوه کم لغوه فی ایمانکم په قسمونو ستاسو کې ستاسو په قسمونو کې چې کم یمین لغوه دی الله تاسو پې ننیسي یو تاسو ویلي و که نه یمین غموس دی غموس غوپې ورکول داسې قسم که چا وکړو په جهنم کې به الله غوپې ورکوي یمین غموس دی ته وایي چې په تیر کار باندې قصدن عمدن په دروغه قسم دی وکړو ښه پوهېږې دا ځمکه زما نه ده او ته پې قسم کوې چې والله شپاړس قسمه پې وکړي چې دا زما ده یو کار ښه پوهېږي چې داسې نه دی شوی او ته پې قسم وکړي چې دا داسې شوی دی په دروغ باندې قسم وکې قصدن نو دې ته یمین غموس وی د دنیا جرم نشته دی که چې ته جرمانه ورکې دقه ده چې که توبه وباسې توبه وباسه او که په دې قسم د چاته نقصان رسولي هغه نقصان پوره که د آخرت دغه پشته دی سزا یو یمین مناقض دی یمین مناقض دی ته وایي په آینده سیز قسم وکړي والله چې زه به دا کار نه کوم والله زه به دا کار کوم قسم دی وکړو او په آینده کار دی وکړو مثلا والله زه به دا کار نه کوم اوس څه مسله ده که د دې کار کول ثواب او دا کار کول خو او تا ته قسم وکړو لکه والله زه به سبق له رانشم والله زه به جمع له رانشم او جمع له راتله خو ښه کار دی مسله څه ده رسول پاک وایي دا قسم مات که او د دې بیا دغه ورکه کفاره او که هغه کار داسې و چې هغه کار کول لازم نو جایز و خو لازم نو ستا خوښه که قسم باندې اوسېږي اوسېږه ښه خبره ده چې اوسېږي پې خو که قسم دې مات که نو بیا به د قسم دغه ورکې کفاره به ورکې ولکن یؤاخذکم لیکن الله نیسی تاسو بما په هغې عقدتم الایمانه چې قص کړي وي چې قص کړي وي د قسم تاسو عقدتم چې تاسو قص کړي وي الایمانه د قسم هغه قسم باندې مله نیسی چې آینده د پاره تاسو د هغې قص کړي زه قصدا ویم چې والله چې زه به دا کار ونکم او بیا ما وکړو ښه قسم مې وکړ چې زه به دا کار نکوم او بیا ما وکړو نو څه مسله ده وی کفاره به ورکوو فکفارته نو کفاره د ماتولو د قسم داسې به وایې فکفارته نو کفاره د ماتولو د قسم ورې په قسم باندې سړی باندې کفاره نه راځي ښه ته وی والله زه به دا کار نه کوم مې کوه قسم با... کفاره نه راځي کفاره که راځي نو د قسم په ماتولو راځي نو وی فکفارته نو کفاره د ماتولو د قسم چې قسم دې مات کو او بیا کفاره ورکې نو هغه څه دي اطعام و عشرت مساکینا اطعام په بل باندې خوړل اطعام و عشرت مساکینا هغه ډوډۍ خوړل دي په لسو غریبانانو باندې چې په لسو غریبانانو ډوډۍ وخوره که پې ډوډۍ خورې دوه ټیمه پې وخوره په خېټه ماړو او که ډوډۍ پې نه خورئ که نه او نغدې ورکې هم صحیح ده یا شی ورکې بل شی غنم ورکې اوړه ورکې هم صحیح ده نو هغه دا دی چې یو یو غریب له د فطرانې په اندازه باندې که پیسې ورکې پیسې ورکه که اوړه ورکې اوړه ورکه کم شی به پې خوري هغه پورې مشهور دکان چې دی د هغه ځای لسو غریبانانو باندې نه نه نه نه سابه او نه هغه چې اوس رته پې خورې او وړه غوښه پې خورې درمیانه تاسو په کور کې درمیانه کم شی وي کله نه کله تاسو ښه شی وړئ که نه کله نه کله معمولي شی وړئ دا درمیانه من اوسط ما د درمیانه هغې نه تطعمونا چې تاسو یې خوروئ اهلیکم په خپل بال بچ په دا لسو مسکینانو هغه خوراکو کې چې کم ستاسو په کور کې درمیانه خوراک دی که دا کې دا وکه او که دا نه کې لسو غریبانانو لا یو یو جوړه جامې ښه یو یو جوړه جامې که چرته جوړه جامې کمیس پرتوګو لکه دلته یا په ځینې علاقو کې لنګ او صادري لنګ او صادر او کسوتهم یا جامې د هغوی او تحریر رقبه یا ازادول د مري ګورې دا درې خبرې رالې ستاسو اختیار که په لسو غریبانانو لس دوه ټیمه ډوډۍ خورئ هم ښه که جامې وله ورکوي هم خو او که مری ازاده وی مری ازاد کې فمن لم یجد چا چې ونه موند ده په دې دریو کې یو مو نه موند نو غریب دی نو بیا درې ورځې چې د دغه مخکیني دریو خبرو دی وس نو نو بیا څلورم خبره دا ده چې درې ورځې روژې فمن لم یجد چا چې ونه موند دا مخکینې فصیام ثلاثت ایام نو په د دې روژې درې ورځې ذالک کفارت ایمانکم دقه د کفاره د ماتولو د قسم ستاسو اذا حلبتم چې کله تاسو قسم وکړو او قسم مات کو واحفظو ایمانکم تاسو حفاظت وکړئ د خپلو قسمونو واحفظو ساتنه وکړئ حفاظت وکړئ ایمانکم د خپلو قسمونو د خپلو قسمونو حفاظت وکړئ څه مطلب یو مطلب دا دی چې قسم دې کړی دی اوسې ماتوه ما چې اوسې ماتې او پلانې قسم مې کړی دی او زه څوکم مې ماتوه په ارام شه که مات دی که بیا کفاره ده یا وحفظو ایمانکم حفاظت وکړئ د قسمونو بختوله دا خوله لږ کنټرول که قسمونه بې ځایه مه کوه لا تجعل الله عرضتا لایمانکم قسمونه بې ځایه مه کوئ عجیبه قوم دی دام چې بې ځایه قسمونه یې شپاړس به درته وکړي کوي که نه کوي او چې بیا په حق کې قسم راشي نو بیا یو تختی نه نه موږ قسم نه کوو هلکه چې دلته قسم په حق کې چې چېرته جایز دی هغه هغه به نه کوو یریږې دی او چې کم نه حق نو هغه شپاړس کې په منډی کې چې څاروي خرڅی نو په دروغه څونه قسمونه کوي په ما د ښځه طلاقې دوی به داسې وایي دوه سیره شوده کوي وزه د ټیم دوه سیره کوي نو د دوه سیره شوده د ټیم کوي نو دی وایو واحفظو ایمانکم تاسو حفاظت وکړئ د خپلو قسمونو هلکه څنګه چې درته الله دا مسله بیان کړه کذالک هم دقسې یبین الله بیانوي الله لکم تاسو ته تا آیاته خپل آیاتونه ولې مسلمان ته چې آیاتونه بیان شي هغه دا د الله لوی نعمت ګڼي لعلکم تشکرون د دې د پاره چې تاسو د الله شکر ادا کې بیا مسله ده الکه د الله حرام ته حرام وایې ښه الله چې کم شي نه حرام کړي لکه شراب حرام تاسو ته حرام وایې جواری حرام تاسو ته حرام وایې بت پرستی حرام تاسو هم حرام وته وایې لاټرۍ چول حرام تاسو هم وته حرام وایې کیسه داسې شوې وه نوره واقع تاسو اورېدلې وه څه زمانه داسې وه شراب حلالو شراب حلالو د الله طرف نه حکم راغی چې په شرابو کې بعضې فیدې هم شته خو بعضې پکې نقصانونه هم شته نقصانونه د فیدو نه زیات دي سوره بقره کې تاسو ویلو پوی صحابه د اوس نه منی شو چې هلکه د کوم شي نقصان زیاتی د فیدې نه نو هغه استعمالول چرته پکار دی نو دوی د شرابو نه منی شو خو بعضې خلکو بس کل بیا حکم راغی تاسو ویلو درته برام شي چې د مانزه په ټیم کې شراب مسکې ولا تقربوا الصلاه وانتم سکاره بیا به د مانځه ټیم چې نو دوی به دغه نه څکل ښه شراب یو چې د انور به راوخته نو د انور د راختو نه تر د انور د زواله پورې دا ټیم د مانځه نه دی د فرض مانځه دې وخت کې به دوی څکل بیا یو بل واقع شو په هغه بل واقع کې سره ټک ټوکه مو شو یو بل سره ووهل شراب اسکلي او یو بل ووهل نو الله تعالی اخیری حکم د شرابو د حرامېدو دور راولیږه نو وی یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو انما الخمر تاسو به نه وی په امونیه کې چې انما څه معنا دی خبره دا ده بله نه ده انما الخمر یقینا شراب والمیسر جواری هلکه جواری نه ځان ساتې جواری نه ځان ساتې خو خاص کر ګورې دې وطن کې غالبا شته خو شکر دی کمه ده په واده کې جواری ګورې چې ونه کې کومو خلکو چې په واده کې جواري وکړه د دغه جوړې به آینده ژوند دا سپیره ژوند دي د پریشانو ژوند به نو بېشکه جواري چې ده والمیسرو دغه د شراب او جواري والانصاب و بوتان انصاب دغه ته وایي دا نیغ ولاړ بوتان ني او بوتان والازلامو ازلام غشو ته وی غشي تاسو مخکې ویلي دلته معنا ده لاټري هغه دوی به ما درته وي لس کسه به سره راجمع شو مساوي پیسې به یې واچولې برابرې اوښ به یې واغشت په شریکه او بیا لال کو ټک ټوک به یې کو لس حصې به یې کو دی با سی تقسیم نکو په غشو به تقسیم کو په یو غشی به یو په بل غشی به دوو یو غشی به خالیو دا به دی ګوډی کې دوی واچو اجی ګل ستا په نمه راوباسم او به خوځو که یو نمبر والا براوت ستا به یو حصه او که دو نمبر والا براوت ستا به دوه حصه او که خالی براوت هیڅ بدینو دا حرام دی تاسو ته وایي لاټري دا څه ده حرامه ده والازلام او غشي لاټري رجسون دا سلور واړه شي نه که شراب دي که جواري ده که بت پرستی ده او که دغه دي دا لاټري ده دا رجسون دا پلیت او ګندګي ده دا یو ټکی ګنده شی مسلمان کوي نه او من عمل شیطان دا د عمل د شیطان نه دی او چې کم د شیطان عملی هغه مؤمن کوي نه کوي او بیا الله سوی فجتنبوه تاسو ځان وساتئ د هغې نه د دغې هر یو نه ځان وساتئ هلکه چې الله یو مؤمن ته وایي چې د دې نه ځان وساتې نو بیا مؤمن له د اختیار شته چې هغه کوي فاجتنبوه تاسو ځان وساتئ د هغې نه لعلکم تفلیحون د دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ معلومیږي د شرابو نه پسان بچ کولو کې د جوارې نه پسان بچ کولو کې کامیابی ده انما یرید الشیطان بېشکه اراده کوي شیطان ان یوقع چې هغه واچوي بینکم العداوته په منځ ستاسو کې دشمني والبغضوا او بغض د شیطان د اراده ده چې دی واچي په منځ تاسو کې دشمني او بغض فی الخمر فی الخمر په شرابو کې والمیسر او په جوارې کې د جوارې او د شرابو د وجنه شراب چې شرابي اوسکي شراب اوسکي که نه نو زمونږ زمیدار وی هغه نه په موري او نه په خوري خدای دې معافي وکړي دا کوڅو کې چې دا خلک شراب اوسکي د خلکو په کورونو بیا ورننوځي دماغ یې کار نه کوي په کوڅو کې ښځو ته لاس اچوي دما خو د غریب کار نه کوي نو ښکاره خبره ده چې اوس داسې سړی کوي ستا کور ته ننوت یو زنانه ته لاس واچو دشمني به ورسره کوې که نه به کوې ورسره والمیسر او داسې په جوارۍ کې جوارۍ کې هم وروره بغض وي او دشمني پخوا به هسې زه کله ناکله ګپ لګوم پخوا به جوارګر چې دي نو نره جواري بیا ګوله مړه جواري چې کوی نو یا کوی ما او چې کوی نو بیا د نرتوب جواري نو نره جواري به دا وه وایي د ځا ښځه په ښځه هغوی به د ښځې دغه کول یو سړی به پړ کې به پوره پیسې ټولې بیلې نو اس به ورسره نو نو بیا بیا ښځه را دغه کړه ښځه به پکې دغه کړه وایي دې باندې تیری چک په دې باندې ولې نو هغه به د درو دغه وبې بېلله نو چې هغه به وبېلله جوارګر به راغې دنه به ښځه بوتله نو رښتیا وایې چې ښځه څوک د چا نه بوځي اړه کې ورسره دښمني وي که ني بغض ورسره وي که ني ویصدکم او بل داسې اراده کوي چې دا شیطان منی کی تاسو عن ذکر الله د الله د ذکر نه عمومي طور او خاص کر وان صلات د منځنه شراب چې شراب اوس کی شرابي بیا ذکر الله کولی شي مونږ کولی شي خو بیا په نورو لانجو کی داسې جوارګر نه دی ګورې تاسو به کتلی جوارګر چې یو ځل جوارې ته کینی بیا په ځان نی مونږ چې واړو چارسدې نه به دې خواته د شلګرې ته جوارګر راتلل سار به کېناستل نه په خوراکو نه په سکاکو د توت لاندې به ناستو نور به واوړېد په دوی به ګرمي و دوی به خبر نو د ځانه هماغسې به ناستو نو اوس الله درته څه وایي ګوره دې خبرې ته غوږ کښېږدی تاسو به څه جواب ورکوئ ښکلی جواب ورکوئ ښه که سکې او که نه سکې او که جواری کوې او که نه کوې خو جواب ښکلی الله څه وایي فهل انتم منتهون آیا یې تاسو منې کېدونکي منې کېږی که نه نو تاسو به وایې انتهینا څنګه به وایې انتهینا ربه موږ منې شو صحابه به وی انتهینا انتهینا منګه من شو منګه من شو واطیعو الله تابعداري وکړئ د الله واطیعو الرسول تابعداري وکړئ د الله د رسول واحذرو او تاسو ویریږئ د مخالفت د دوی نه فان تولیتم که چېرې تاسو وګرځېدی د الله او د رسول د حکم نه غه خو شراب حرام جواری حرام مه کوي او تاسو وای نه مونږ یې کوو فان تولیتم که چېرې تاسو وګرځېدی نو ګورې پیغمبر ته ضرر نشي رسولی فعلمو تاسو پوه شئ انما علی رسولنا البلاغ المبین چې بېشکه دي په پیغمبر زمونږ رسول ښکاره او پیغمبر خپله ذمهواري پوره کړه او ستاسو ذمهواري پاتې ده ځنې خلکو خوارانو شرابونه څکلي وو د حرامېدلو نه مخکې بیا مړه شوي وو بعضې خلکو به وې پلاني خو شراب څکلي دي او مړ شوی دی هغه حکم دا راغی چې خدای په خیر کوي په هغوی ګناه نشته ځکه پې نشته دی چې هغه وخت خو شراب له حرام نو لیس علی الذین آمنو نشته په هغه خلکو چې هغوی ایمان راوړی دی وعملو الصالحات او کړي دي هغوی نیک کارونه په دوی باندې نشته د جناحون ګناه فیما په هغې کې طعمو چې هغوی کم خوړلي دي که شراب اسکلی دي یا جوارې پیسې خوړلي دي اذا متقو خو په هغه وخت کې چې هغوی ځان بچ کړي د شرک نه و آمنو بیا ایمان روړي و عملو الصالحات او کړي وي دوی نیک کارونه او چې بیا شراب حرام شو نو د شرابو د حرامېدو سره ثم اتقو بیا دوی ځان بچ که د شرابو نه و آمنو او د شرابو په حرمت ایمان راوړو او ثم اتقو او وسره بیا دوی ځان بچ که د نورو ګناهونو نه اول د شرک نه بیا د شرابو د جوارۍ نه بیا د عامو ګناهونو نه بیا مسله ده هلکه یوازې دا نه چې د حرامو نه ځان بچ کوم اعمال هم کوئ و احسنو او تاسو احسان کوئ والله الله پاک چې دی یحب المحسنین هغه محبت کوي د احسان کوونکو سره وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین دعاو که یا الله ته رضا شي خدای خپل فضل کرم په موږ باندې وکړي ربه د خپل عظیم کتاب صحیح پویه زموږ نصیب وګرځي ربه د خپل عظیم کتاب صحیح پویه موږ ته راکړي د خپل خوږ پیغمبر علیه السلام دا حدیث باندې ربه ته صحیح پوی کې ربه موږ ډیر کمزوري یو یا به موږ ډیر عاجز یو خدای ته موږ سره توفیق شامل حال کې د خپل عظیم کتاب د خپل خوږ پیغمبر علیه السلام د احادیث او د قرآن اتباع زموږ نصیب وګرځي ربه د دې خیر او د دې برکت موږ له دنیا کې هم راکې په قبر کې هم راکې په ورځ د قیامت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 صحت ورکړي نور ملګري بیماران دي کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله ورته صحت ورکړي مشر استاد هم غریب لږ بیمار دی څه خوږ شوی دی هغې ته هم دعا وکړئ چې الله صحت عاجله ورکړي هغه غریب لږ په خپو باندې کمزوری دی هغه ته دعا وکړي چې الله پاکې په خپو باندې هم صحیح کړي چې بیا سره سره دواړه هغه ته ځو عمرې ته او دې سفرونو باندې ځو ملک تللی دی جواب یې کړی وه غریب خو یې زه به راځم هغوی بیا جذبه در شوی و نو هغه تللی دی او رسېدلی دی هلته عمرې ته دعا ورته وکړئ چې الله پاک هغه ته هغه اعمال هلته اسانه کړي او الله پاک مقبول سره د خپلو ملګرو روغ جوړ خپل وطن ته راولي وصلی الله تعالی خانه ته کړی چې ورسېږي هلته بیا داسې